بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه طیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو هم هرکلی کوم قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خوندي کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې د قیامت راتلل یقیني دي قیامت یو ورځ نه یو ورځ موږ پسې را روان دی او ټول به د الله حضور ته درېږو او رب العزت به هغه اعمال چه موږ په دنیا کې کړي د هر یوه او د ذرې ذرې زموږ نه به پوښتنه کوي د قیامت په باره کې نن د مسلمانانو اکثریت په دې غلط فهمي کې مبتلا دي هغوی ته د قیامت په قایمېدو یقین نه راځي ایمان او عقیده د قیامت په باره کې شته عقیدم لري ایمان لري په قیامت باندې خو یقین نه راځي قیامت، جنت او دوزخ هسې قصه ګڼي او حال دا چې قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت په خپل کلام کې په څو ځایونو کې په ډیرو شیانو باندې قسم یادوي او وروسته بیا د قیامت راتلل الله ذکر کوي ځینې کتابونه لیکي چې یو عالم ته چا وویل چې ای مولوی صاحب څومره محنت او مشقت کوي په دنیا کې دا ژوند په تکلیف او په مصیبت او په کړاو سره تیری نو که قیامت قایم نه شي ستاسو دا ټول محنت او دا ستاسو ټول مشقت به ضایع شي هغه استاز مسکی شو ورته او ویې خندل هغه ته ویل شي د الله بنده که چیرته قیامت قایم نه شي لکه څنګه چې ستا خیال دی او ستا ګمان دی نو زما به دا نقصان وشي چې زما محنت زما مشقت به ضایع او برباد شي لکن بل اړخ ته تا کلی او فکر دې کړی که چیرته قیامت قایم شي جنت، دوزخ، پل صراط، د اعمالو وزن، دا ټول څیزونه د الله تعالی او د انبیا علیهم الصلاة وسلام د ارشاد مطابق زموږ مخې ته را روان دي نو تا چیرته د ځان په باره کې دا فکر کړی دی چې زما او زما د ښځې زما د اولاد زما د خاندان والاو به هلته حال بیا څه وي چې قیامت قایم کیږي نو ځینې خلک د قیامت په قیام باندې هم یقین نه لري الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اوریدونکو د قیامت راتلل یقیني دي په دې کې هیڅ کم شک نشته دی موږ ته یقین نه راځي موږ تر اوسه پورې په شک او په شبهو کې پراته یو او چاته چې یقین راشي د هغوی حالت دا وي چې د ورځې آرام او سکون یې ختم وي او د شپې خوب یې تښتېدلی وي راحتونه مزې یې ختمې شوې وي هغوی ټوله شپه په جاینماز باندې ناست وي الله ته ژاړي منت کوي زاري کوي خو موږ ټول ژوند په غفلت کې تیر که کله هم کینناستلو په شپه کې الله ته د عاجزي لاسونه پورته نه کړه د خپلو سترګو نه هم اوښکې ونه بیاولې الله ته هم هیڅکله ونه ژړلې د چا چې یقین وي د هغه حال وي چې تل لپاره الله ته لاسونه پورته کړي منت کوي او زاري کوي د دنیا مزې او د دنیا خوند هغه ته بلکل هیڅ هم نه ښکاري د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت او د دوزخ منظرونه ټول په سترګو لیدلي وه د معراج په شپه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت سیل هم کړی و او د دوزخ سیل رسول الله هم کړی و او مختلف قسمه خلک یې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته په مختلفو عذابونو کې لیدلي ول همدارنګه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینې منوره کې په مسجد نبوي کې چې کله لمر تندر نیولی و هلته یې مونځ کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر اوږد مونځ وکړ کله به مبارک په مانځه کې مخته شو او کله به په مبارک په مانځه کې وروسته شو چې کله رسول الله مونځ خلاص که صحابه و کرامو ته یې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن تاسې د مانځه په دوران کې کله مخکې تلئ او کله وروسته تلئ او حال دا چې مخکې یې دا کار تاسو کله کله نه و کړی نو رسول الله وفرمیل چې د مانځه په وخت کې ما ته جنت او د دوزخ منظورونه راپیش شول چې کله به د جنت منظر راغی په هغې کې به لویې لویې ونې او میوې ما ولیدلې نو زه به وړاندې شوم چې د هغو میوو نه وشکوم او کله به چې د جهنم د اور شعلې ما ولیدلې او په هغه کې به مې عذابونه ولیدل نو ځان به ما وروسته کړه نو خلاصه دا شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه په خپلو سترګو لیدلي ول د دې وجې نه به د دوی ته سکون نه راتلو او په دې فکر کې و چې دا د مکې خلک دا زما خاندان زما امت بل ټول انسانان که یو هم بغیر د ایمان نه د دنیا نه لاړ شي هغه ته به د جهنم د دغه اور ته و اور سره واسطه وي یعنې جهنم ته به داخلیږي چې هغه د دنیا د اور نه اویا چنده زیات ګرم دی او هغه اور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو لیدلی و په دې غم کې به محمد رسول الله کړې ده حتی د رسول الله د سینې مبارکې نه به داسې آوازونه راتلل لکه چې تاسې یو کټوی په اور باندې کیدی او هغه په خوټېدلو راشي نو د دې وجې نه رسول الله ته الله دا فرمایي لعلک باخع نفسک الله یکونو مؤمنین ای زما محبوبه ته د دې مکې والا د ایمان نه راوړلو د وجې نه دومره غمجن یې او دومره په دوی کې کړیږي چې موږ سره دا ویره ده چې ته خپل ځان هلاک نه کړي نو قدرمنو اوریدونکو تاسو په خپله فکر وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د چی غم و رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه د عیسی علیه السلام وسلام دا قول یادولو او ټوله شپه یې ژړل ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم عیسی علیه السلام به د قیامت په ورځ الله ته وفرمایي او د خپل د امت په باره کې به کوي ان تعذبهم فانهم عبادک یا الله که تو دوی ته عذاب ورکوې نو بېشکه دا ستا بندګان دي و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم او که ته دوی ته معافي کوې دوی ته بښنه کوې نو ته غالب یې تا نه هیڅوک پوښتنه هم نشي کولی نو قدرمنو اوریدونکو ما دا عرض کوه چې چاته یقین راشي د هغې دا حالت نه وي کوم چې زموږ نننی حالت دی بلکې د هغه د شپې خوب وتښتي او د ورځې سکون ختم شي زراره بن اوفا د بصرې قاضي و یو ورځ د سحر مانځه امامت کوه او د سورت مدثر تلاوت یې کوه چې کله دې آیت ته راورسېده فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر چې کله پوکی ووهل شي په شپېلۍ کې نو هغه ورځ به په کافرانو ډېره دردناکه وي او په هغو به ډېره درنه وي ډېره سخته به وي د دې آیت هغه زراره بن اوفا پریوت او وفات شو سعید ابن جبیر یوه شپه د صورت یاسین شریف دا آیت ټوله شپه تلاوت کولو او ژړل به وامتاز اليوم ایها المجرمون جدا شئ ای کافرانو نن ورځ د مسلمانانو د صف نه تاسو جدا شئ نو الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي الله دې موږ ته د قیامت د جنت د دوزخ د راتلو یقین زموږ په زړونو کې پیدا کړي او د قیامت راتلل یقیني دي قدرمنو اورېدونکو په دې کې هیڅ کم شک نشته دی د ټولو کایناتو پیدا کوونکی او مالک الله رب العزت چې د هغه مقابله هیڅوک هم کولی نشي هغه د قیامت په راتللو باندې قسم خوري که ستاسو د جماعت امام او خطیب تاسو ته په یو مسله باندې قسم مخوري تاسو ټول په هغه باندې یقین کوئ خو رب العزت د جنت د قیامت او په دوزخ په راتللو باندې قسم خوري فرمایی والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع الله رب العزت قسم خوري چې ای انسانانو قسم دی په هغه بادونو باندې چې ګردونه الوزوي په الوزولو سره قسم دی په هغه وریځو باندې چې هغه بار اوچتوونکي دي اوبه اوچتوي قسم دی په هغو بیړیو په هغه کښتیو باندې چې هغه په دریاب کې ګرځي ډیر په نرمي سره او الله وایي قسم دی په هغو فرشتو باندې چې هغه تقسیم کوونکي دي د کارونو الله رب العزت چې دا قسمونه خوري وروسته د دې نه فرمایي انما توعدون لصادق ای انسانانو قیامت چې تاسو ته وعده درکولی شي هغه ضرور رښتیا دی و ان الدین لواقع او د اعمالو سزا او جزا یقینا واقع کیدونکې ده چې د هر څوک به د خپل د عمل سزا د آخرت په ورځ ویني الله رب العزت یو خوا قسم ذکر کوي لکه څنګه چې ستاسو خبرې کول یقیني دي او د خپلو په خبرو کې څه شک او شبهه نه وینئ دغه رنګې د قیامت په قایمېدو کې هیڅ د شک او شبهې ګنجایش نشته هلته به ټول د الله حضور ته درېږي همدارنګه الله فرمایي والطور وکتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قسم دی د تور په غره باندې چې هلته موسی علیه السلام د الله سره خبرې کړې دي دارنګه الله وایي چې زما قسم دی په هغه اعمالنامو چې ستاسو په اوږو باندې ناستې دي یعنې کرام, کرام کاتبین فرشتې ناستې دي او ستاسو اعمالنامه تیاروي همدارنګه زما قسم دی د فرشتو په مخکینی بیت المعمور باندې چې په اوم آسمان کې دی او د هغه په باره کې محمد رسول الله فرمایلي چې هره ورځ اویا زره ملائکې هلته طواف کولو دپاره داخلیږي او هغه فرشته چې یو وارې هلته طواف وکړي د آخرت او د قیامت ورځې پورې هغې ته بیا نوبت او وار نه راځي همدارنګه الله رب العزت قسم خوري په سقف مرفوع باندې یعنې په پورته کړي شوي چت د آسمان باندې چې څومره لوی دی او ستاسو د سرونو د پاسه بغیر د ستنو ولاړ دی الله وایي چې زما دې په هغه آسمان باندې قسم وي زما دې قسم وي په هغه دریابونو باندې چې د قیامت په ورځ به د هغو نه ټول اور جوړ شي په دې پنځه قسمه څیزونو باندې الله قسم خوري او د هغه نه وروسته فرمایي ان عذاب ربک لواقع چې بېشکه خبره یقیني ده چې د ستا د رب عذاب به خامخا راتلونکی او واقع کیږي به ما له من دافع او کله چې د الله عذاب راشي نو د کایناتو هیڅ طاقت هغه بندولی نه شي الله اکبر څومره زور دی په دې الفاظو کې او څومره جلال دی په دې خبره کې که تاسو لکه څنګه چې په نورو ژبه کې مهارت او تخصص لرئ تاسو په عربي ژبه کې هم داسې مهارت تاسو ته حاصل وای نو تاسو ته به بیا اندازه شوی وای چې څومره د حیبت والا الفاظ الله ذکر کړي چې د انسان زړونه لرزوي فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو سوچ وکړئ چې الله رب العزت په خپله د قیامت په راتلو باندې قسم خوري او موږ بیا هم د دنیا په مادیاتو باندې د دنیا په فجایع او منکراتو کې دوکه شوي یو الله تم کله هم سر په سجده کې نه ښوده کله شپې هم اوچت نه شو الله تم د عاجزي او د تزرو لاسونه پورته نه کړل او د خپلو سترګو نه هم اوښکې تویې نه کړې الله دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اورېدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا د څو ورځو مسافر یعنی مخا بجې خامخا بجې خامخا بجې په دنیا مغور مشل دنیا بجې خامخا بجې خامخا بجې هغه زمانه د مسلمانانو د ترقي او د عروج او د عزت زمانه وه د مسلمانانو د کورونو نه به د قرآن آوازونه راتلل چې کله به د مسلمانانو آبادي نه تېرېدلې نو تا ته به معلومېدله چې دا د مسلمانانو کلی دی نن نننۍ زمانه د مسلمانانو د زوال زمانه ده صرف د قرآن نوم زموږ پاتې دی نن د مسلمانانو د کورونو نه د موسیقي او د ډول او د سرنا آوازونه پورته کیږي د کافر او د مسلمان د کور ترمنځ هیڅ فرق نه کیږي دا پته هم نه لګه معلومات هم نه کیږي چې دا د کفارو آبادي ده که د مسلمانانو هغه زمانه د عروج زمانه وه د مسلمانانو د عزت زمانه وه د هغو د کورونو نه به د قرآن آوازونه پورته کیدل نو حضرت عمر د قرآن آواز واوریده چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته دقیق شو نو هغه چا چې په هغه کور کې تت کو د صورت تور دا ابتدایي آیتونه یې لوستل چې وتورې و کتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا کلمه واورېدله ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع حضرت عمر داسې ناجوړه شو چې شل ورځې پورې خلک د حضرت عمر عیادت او پوښتنې ته راتلل خو چاته هم معلومه نه وه چې د حضرت عمر مرض او بیماری څه ده نن ورځ تا ته د الله په عذاب باندې کم درد او غم پیدا شو که نه زما مسلمانې خورې زما مسلمان روره کله تا سره هم د الله د عذاب درد او غم پیدا شوی په دې فکر کې ویده شوی او ویښ شوی او که نه یا دا ټول عمر دې په غفلت کې تیر کړی د الله د اوامرو د الله د احکامو نه په سرغړونه کې دې تیر کړی یا ورځ به د الله په خپل حضور کې درئي د ستا د عمر به هم د ستا نه پوښتنه کوي ستا د اعمالو به هم پوښتنه کوي د ستا د ځواني نه به هم الله پوښتنه کوي او د ستا د جایدات او د ستا د پیسو نه به هم الله پوښتنه کوي هلته بیا هیڅ هم نشو کولی حضرت جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې مخکې د دې نه زه اسلام راوړم مدینې منورې ته د کار دپاره راغلم کله چې مسجد نبوي ته ورسېدلم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماښام په مانځه کې د صورت تور دا آیت تلاوت کولو چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع ما اسلام نه راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماښام په مانځه کې دا آیت ولستو چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع د الله عذاب راتلونکی دی او څوک نشته چې د الله د عذاب مخه ونیي جبیر ابن مطعم فرمایي چې زما په زړه کې داسې ویره او حیبت پیدا شو چې د تللو همت مې نه درلوده چې د ځای نه اوچت شم زما په زړه کې ډیر هیره او حیبت پروت و نو ما هغه ځای کې کیناستلم چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ نه فارغ شو مونځ خلاص که زه ورمخکې شوم او د ټولو نه مې مخکې اسلام قبول که او داسې مې ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله زموږ په زړونو کې دا ویره پیدا شوې نه د خپل د اعمالو نه خبرو نه د خپل د اولاد اعمالو نه خبر یو او نه د خپل د ښځې او د لورګانو اعمال نه خبر یو چې په څه کې مبتلا دي الله به درنه پوښتنه کوي د قیامت راتلل یقیني دي الله به دې درایي په خپل حضور کې په دې آیتونو کې څومره هیبت دی په دې آیتونو کې څومره جلال دی په دې آیتونو کې څومره ویره ده خو په موږ تاسې نه کوي همدارنګه الله رب العزت په نهویشتمه سپاره کې په صورت مرسلات کې په اولنی آیتونو کې الله رب العزت د بادونو په پنځه قسمونو باندې قسم خوري او وروسته د هغه نه د قیامت د راتللو اعلان کوي والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نظرا او په آخر کې الله وایي انما توعدون لواقع دا پنځه قسمه اوچتولو نه پس الله فرمایي انما توعدون لواقع ای انسانانو زما دې په دې بادونو باندې قسم وي چې بېشکه یقیني خبره ده چې تاسو سره د قیامت کومه وعده کولی شي هغه یقینا واقع کیدونکې ده له هغه نه به څوک نه خلاصي او د کفارو حال هم الله موږ ته بیانوي زعم الذین کفروا ان لن یبعثو قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير الله فرمایي چې کافران دا خیال کوي چې هغوی به دوباره نشي راپورته کولای یعنې دوباره به نه ژوندي کیږي ای زما محبوبه ته دوی ته ووایه چې ولې نه تاسو به الله ژوندي کوي قسم دی زما په رب چې ستاسو به خامخا را ژوندي کوي او خپل حضور ته به هم درئي او خامخا به بیا ستاسو خبر کړی شئ په هغو اعمالو چې تاسو په دنیا کې کړي دي وذلک علی الله یسیر او دا کار تاسو ګران مه ګڼئ دا به څرنګه کیږي ځکه چې د الله تعالی د پوره قدرت مخکې هیڅ څیز ګران نه دي الله به کوي وذلک الله یسیر دا په الله باندې ډیر آسان دي نو زما قدرمنو اورېدونکو خویندو او ورونو د الله حساب د الله کتاب ټول موږ او تاسو پسې را روان دی د قیامت ورځ یقیني ده الله به هم درئ د خپل حضور ته او الله به ستاسو نه پوښتنه کوي راشئ په خپله هغه زما ورونه او خویندې چې مشران یې دي خپله د نیکو اعمالو ته مخه کي او که هغو اولادونه دي واړه په کورنۍ کې هغوی دې هم اسلام طرف ته وهڅوي د الله د دین نه دې خبر کړي د الله د کلام نه دې خبر کړي د مانځه کې دی د هغوی دپاره کوشش وکړي تل دپاره د هغوی مانځه ته وهڅوي تاسو یقین وکړئ زموږ په کور کې یو ماشوم دی دوو میاشتو اتو میاشتو چې کله زه مونځ کوم په هغې کوټه کې نو زما نه مخکې هغه راشي په هغه جهنماز باندې سر په سجده کیدي چې زما سترګو نه اوښکې تویږي چې یا الله د ستا دا معصوم بنده چې د شپږ اوو میاشتو یا د اتو میاشتو ماشومه ده هغه تا ته سر په سجده ږدي رب به په هغه باندې څومره خوشحالیږي او موږ بیا هم په سرکشي کې خپل ژوند تیروو کله هم تر ګناه اوښکې تویې نه کړې الله ته ونه ژړلې د خپل د ګناهونو معافي مو نه غوښتله د قیامت د قیامت د ورځې آسانتیا غوښتنه هم الله نه ونه کړه الله دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې په موږ باندې فضل وکړي او الله دې هغه سخته ورځ په موږ باندې اسانه کړي په دې هیله چې ټولو ته الله هدایت وکړي او نیکو اعمالو ته خپله هم او خپله کورنۍ هم وهڅوو چې په آخرت کې د الله په حضور کې سرلولي ودرېږو بې عزته نه اوسو په دې هیله نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم